ما تاسو دوی چې هغه بیا اعتراض کوي چې قرآن کې راشي بیا هم نه او تاویل هم دلته مککر یو مشبه شو او یو رسول جماعت شو د پایس ول جماعت بیا متقدمین دي او متأخرین دي متقدمین وایي دا الله د شان سره چې مناسبت خوري نو غشته انور وضاحت مکه وا چې څنګه دي او د الله سفر بلا کیف بلا کیفیت بلا تشبیه او بل غاړه تورستی علما غلي دي متأخرین ناغي دا سوای چې دلته ترجمه خپل جوړیږي نو سب وایو ظاهر کې نو وایدا د الله طاقت د الله علم نو په دې ځای کې راشي نو بیا پکې دا اوسنی علما چې کوم وخت کې فاضل شي د مدینه منوره مکه نو دا وایي دغه مليان کافران دا پلان کې مولا صاحب کافر دی دا پلان کې کافر دی ځکه دا نو علامه تفزانی کافر شو چې ټول مفسرین او داتو قلم درشته یو اخلاص کوي دغه څه به هم نه کوي په بعض مقاماتو کې د تعویل لازمن کیږي وهو معهم الله التخصص په ټاټه کې د ناس ته نو څه وایي تعویل بنه کې او دا بعد مقامات په تعویل لازمان کې نو په دې مسره باندې ما تسویش د عوام مثلا دا که څوک دا څه وایي نو یا کول شي ابن دقیق العید یو عالم دی هم مالکی دی هم شافعی دی هم د تصوف عالم دی هم خطاقی او محدث دی هغه وایي په کوم ځای کې چې تعویل ظاهر وي نو وکړه عربي کولای شي او عربي کوي او چې نه کوي نو مې کوه کله کله وایي چې حاجت ورته پیښ شي نو وایي چې دا ستاسو مخاطب په دې نه پويږي نو وایي کوه اګه مخاطب پويږي نو مې کوه دا مې یو خبر تاسو ته په پدې سیل کې امام ابن تیمیه رحم الله دې وګت بحث کړی دی او دا یو فتاوا د اصل کې فتاوا دا پنځه جلد کتاب دی فتاوا کبرا ورته وایي مخکې ما ته ډېر کلونه تقریبا د شلو ډېر شو کارونه ما سره ده پای کې یو جلد ټول پدې لګیدل دی خدا سي ایهام سره پیدا کوي چې بس دایمه مشبهه وي او په دې کې اوس موجوده زمانه کې داغي محمد ابن عبد الوهاب چې کوم تیر شوی دی بدنام مجدد خسره او خلق مجدد بدنام کړی دی نو هغه دغه خبره کوي او بیا دا دی تم چې ته پاتې شې نه غواړي چې ته پټي پتا سم نه کوي نو دام پکشته یو خبره خدا دویمه زمونږه یو عالم دینو یو څو کار مخکې په خبر کې و مولانا لطافت الرحمن باچا مولي صاحب ورته هم وي د سواد ته عالم فاضل دی د دیوبند فاضل دی اکوړي کې پاتې شوی دی باوجود استاد پاتې شوی دی اکوړي کې پاتې شوی دی سواد کې پاتې شوی دی زما استاد خو نه دی خو د استاد په حیثیت مې دی کومه زمانه کې شغه مدرس او مشر سړیو نو تلخیص لولاو زم طالبانو چې سبق نه وي بس چا بول نه کړم ما مختصر شو تلخیص مو نه وي بار تبدیل بیا چې مدرس کېدو نو مولانا عبدالرحیم صاحب سره ما مدرس کړو او دا هغه د مصر څخه تعلقات دي خطو کې دا به مخکل څخه د لار باندې شو صوفي څخه په زمانه کې ما بیا شي د تراغ او ما د شي ولا صح نړۍ کتاب کړی دی د چا خلاف کړی دی یو مثلی عالم خلاف کړی دی ما ته بیا راولې دو چې په دې باندې ته لیکل هغه تعویلات کړی دی او بیا ما ته ولیکل نو ما او د ابن تیمیه او د ابن قیم خلاف هم کړی دی اگر چې لوی عالمان خو دې مسله کې خطا شي د استغ بحث او نو متأخرین علماء کو مسلک باندې نو ما دا غي اختلاف ولیکو دا کتاب ګرام ولیکو چې ابن تیمیه او ابن قیم لوی عالمان دي او دا تاسو کوم خبره کې نه کړی او په دې کې ته د خپل کتابونو مطالعه کوي په معنی مطالعه کوي قرطبي مطالعه کوي او بیا متنور بار تقدیر هغه ماته وی چې په دې په دې خبره کې تا ډیره مطالعه کړې ماته وی استا مطالعه شهکار دی دا څه دغه الفاظ او بهر ته زماس مقصود اوشو ما څه کوله بهر ته دا تاسو دې دکتم زما مسلک ولې د سیمون نه دی د سیمون نه دی که چا تعویل کو کافر کوم نه گمراه کوم نه او که حاجت نو تعویل هم وکړو او د سلف صالح مسلک ډیر خري په خبره پوه شو پر ما خبره کړو روح المانی والا وای کله د سلف صالح د ورستو خلکو د وخین مسلک سپین زروي د مخکنو خلکو سره ده نو سره ډول نه وي ولې وای خبره اسی په دې زمان دی تاسو په دې کې دم بیا بیا برازیل مثلا ذکر کړو منافات ثابت شو نو جهاد د فوقیت ثابت شو دا الله جهاد شته نو بعد وشینا تعالی عن الجنس والجهاد سلم چې دغه شان دي نور کتابونو کې جهاد نشته دي او دلته خو جهاد ثابت شو نور علماء ثابتې چې جهاد شته بیا علماء د قریمه تقریبا 1000 درایش ده احادیثم پیش کړي قرانم پیش شو دلایلم پیش شو او تعالی ته په اجازه نشته دا له ولور یا وسته ظاهر دا آیت تقاضا کوي قول په جهاد الله منزه دی د جهاد نه ځکه جهاد ټول محدث دی عالم محدث دی او الله رسول الله نشته اشتوال تا او دا الله لپاره کې جهاد پیدا شي نو مفاسد براشي ای پوښوي او مدا دې مطلب دا چې الله زور ور دی دا تا کنایه دا د زور نه د اوچتوال نه په غلبي او په قدرت باندې او څوک دا فوق په غیر القاهر عباده دا فوق لري کا او څوک نه شته په معنا والقاهر على عباده او دا ولي وایي چې هر راځي جواب پاتې راشي دا چا خبر کړی عن جبير بن مطعم جبير بن محمد بن جبير بن مطعم ابي عن جدي یو سره دی چې الله تا الله تا ته سفارش کوم او تا الله تا هغه ته وی چې الله ته وی الله خدای اصل پاس دی او اصل اسمان له پاس دی او آیت رسول اشاره په خپل ګوت باندې لکه د قبه په شان او داعش شنګار کوي لکه سور سره چې پنوي کی جاو غیر مدوخي جن سور شنګار کوي بل حدیث په نوی په خپل مغازیو کې مصری صحیح پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم صاحب ته ویلي فیصله دی وکړه بنی قریظه کې دا الله فیصله چې پورته د ابو اسوان بیا پورته ابن ماجه مرفوع حدیث ان تیانا په نعیم کې کار به شو تفرق سب وجد کې نه غنه الله په کوی را مخامخي د پورته نه یا جنتیانو پتا سلام دی سلام قوم رب الرحیم او الله ته وګوري دی وته وګوري یو نعمت درانه زیات خلوی بل حدیث پیش کیږي عبد الله بن رواحه د پیغمبر خدا په مخ کې اشعار وي دا سګډه کې سره دار قطنی کې شته دار قطنی کې دلته قطنی باندې خلک 209 کې او دا اصل په دار قطنی کې سره د خپل بیبي خواله خواک سره دی د خپل بیبي سره دی نو د شپې پورته شوی د خپل بیبي چې خواله ورغلی دی نو کله چې خبر شوی دی دا خلاص شو چاړه راوړه اوس خاون مړ کړي ډیر روان شوی دی نو ورته یې څه چل کول یې څه کول څه کول څه کول ما خپل نه کړی دغه قرآن او قرآن په جماعت سوال نشي دغه تاشات ورکړي نو هغه دا خیال کې دا قران وي زنه یې زما سترګې خطا شوی الله ورشتین دي شهدت بان وعد الله حق وان النار مص الكافرين وان العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمين وتحمل الملائكه شداد ملائكه الله المستوجمين فدې ګوایم چې وعده الله ثابته ده او ټکانه د کافرانو ده عرش د وګون لفاظه توقعون کړي او لفاظه لفاظه فاطمه رب العالمین دي او چتې دي عرش کرا ملائک سخت مضبوط ده الله ملائک دي او نخدا پیغمبر خدا چې وارد وي خندل او سیونه چې بد دی دام حدیث شو حسان بن ثابت په دې تاسو حدیث تاسو ویل یې نه کنه حدیثونه درې قسمه مرفوعات یو دا چې پیغمبر خبرو کی قولی شو یو د پیغمبر په مخ ما او تحقار کو هغه انکار ونکړي دې ته سوې دې ته تقریر ویل شي یو د پیغمبر خپل عملی فعلی قولی تقریر پیغمبر په مخ کې خبرو کړه او تفکر وکړه الثاني ثابت وي شهيد تبي بالله ان محمدا رسول الله فوق السماوات من على من علي وان ذا يحيى ويحيى كلاهما له امن ربه متقبلي فدي غوام فاذا ان الله محمد رسول الله دي اغا الله چې اسمانونو پاسره او يحيى لا او يحيى دوارا داري عمل دي په رباني متقبل حضرت زكريا ويحيى وإن الذي عاد اليهود الدمجمي رسول أتى من عند دراسة مرسلي هغه څوک چې يهوديان او تر جګړه کړی دا مخالفت کړی دی دا رسول له خاون داش نه لګل شوی دی وإن أحقا أحقاف إسقاطهم يقوم بذات الله فيه ويعملوه او یو تن د احقاف پورته شپدي کې دې پوښي نو ولار د الله په حکم باندې انصاف په کوم دلته پکې فوق السماوات من علي وایي څنګه انا شروع زم غوایم اکرمه روایت کې ابن عباس نه حکایت د بیس کې ثم لا تم به رجی من خلف عن ایمان شمال را بس من خلف ته مخ کې نه د وستنه د خیر غان د کسنه دا ولې چې په کې د کښې د پات خو الله دی او آیتونه او اخوا په باب کړی بیا نقل کوي په کتاب الله العزیز الحکیم او الیه سن کلم الطیب الله ته کلمات طیب کړي بل برفع الله الله ځان پر شکو قال الملائکه الله ته پر شیخ دي بل حدیث انت الظاهر فليس فوق شيء سفدا کوي ستانه پورته شته نه دا نه کلام مستر یو لاغینا شیخ الاسلام اسماعیل انصاری خلقه په کتابو فاروق کې په خپل سره ابو مفتی بلخی دا ابو حنیفه شاګرد دی یو سره حضرات کله خو بخار نه مچ اسمانه کې د پزما کې کافر شو ځکه چې الله عز وجل عرش الرحمن الذي استوى واسمه تبسم دی فقال قلت بين قال فعرش لكن خبر جعرش بسمان کې هغه بیا کافر دی لأنه أنكر آيات في السماء دي علامي دي اسم أسمان منكشف شيء آيات في السماء فقد كفر دي آيات منكشف شيء الله قد أسمان كيري أو أسمان لفاس دي هذه إذا فاسنا قدر مش أسمان كيري كمك أو فوقيت تبارك بل دلي پیش کچ الله مخلوق پیدا کو نو پیدا کی هونی پیدا کری لکه چا خو موارد دې موجود نو ځان بهر او کله پاسه نشي موجود دی ا د عالم سره خو دی نو دی په لان طرف شي لان خو بیا غلط دی سی خو صفت نه دی کته چې الله په پورته شو نو لان به جوړیږي دا خبره غلطه ده خیر دا بحث روان دی بیا راځي کسره قولیه قول کوي او چتوای دا الله باندې نه قران خلاف نشته دي سنت خلاف نشته دي اجماع خلاف نشته دي او چې نشته دي پورته دا باطل خبره ده خاص کر طبيعتونه په پیدا شي چې کم وخت غواړي الله سوچ کوي داوود محمد طاهر المقدسي الشيخ ابو جعفر الحمراني حادث مجلس امام الحرمين دا خبره کوي الله په صفاتو کې او ستوال نشته دی یا الله او عرش نو او اوس ما غشان دی الشيخ ابو جعفر اختار دي خبر راکا دا په زوی کې وایي په دې پوه شو هڅه دا وایي چې الله او چت دی دی خو دې خانه ګوري دا دا خو به دې مسله ده کنه نو نو بلکې په تر ورته ورکړو او راکوشو او په جرا شوې حمداني حیران کړ بعد وی چې الله پاک مچته معنا دعا چې کنه برابر کې دی دا قبله زموږ دا د دعا لپاره بر اسمان نه لري دا ټول خبرې کړې دي او بیا چې هیڅ فوقیت معنا نه چې الله غره دی دې دا خبره ده هم ټیک ده فوقیت پرې معنا چې الله زور دی مې دا دې ټیک ده خدا دې سره الله او چته ده هم ټیک دا څه خبره دا نقل کوي لفظ جهاد د الله جهاد څه کنيشته دی نو کله جهاد معنا امر موجود اخلي نو موجود خو یا اجسام دي او یا د هغه اعراض دي یا دا دیوال نه یا دیوال دا اوچتواله دي نو الله په جهاد کې نه دي چې الله په اجسام کې نه دي اکدا چې د عالم نه جهاد معنا د عالم نه بهر نو بیا الله عالم نه بهر دی کنه ومن مالي أنه لا يجوز الخالق الموجود فإذا يجوز الجاء أنه موجود قبل ذلك كان مخلوقا الله لا يخلق شيء لا يخلق شيء مخلوقات أكبر هذه حتى مراد مشي نو عالم وشت نو أخذ الله لن نو چې الله په جهاد کې په دې معنی چې دا عالم نه بهر دی په عالم کې نه دی او پورته دی په دې معنی باندې هڅه ونفاق لفظ جهاد کې ذکر کوي د پهلو او ذکر کوي جهاد مخلوق دی او الله خو جهاد کې نه دی ځکه چې مخلوق بشي دی دا خو الا چې الله پر جهاد ته محتاج شي او جهاد امر وجودي نه بلکې امر اعتباري دی او په دې کې صحه نو مثال شي په بل جمله واجب دی بچ کول د الله د مشابهت مخلوقاتنا او تفیز علم د متشابهات الله ته او ایمان پرې پکار دی په هغه طریقه چې راغلي دي او هغه تعویل چې ذهن ته نږدې وي او عرب کړی وي په دې کې بات نشته په سما باندې علاوه لا دایمه چې بعض آیاتونه پاره کې په تعویل باندې سلف او خلق ټول متفق دي الان د بعض الآیات مما اجمع على تعویله السلف والخلق دام پکې یادوا کله کله بلا سوی چې تعویل بالکل غلط دی نو دا پکې اجماع ده دا روح ایمانی تقریبا یو فن سوا په دې مسله باندې بحث وکړو دا مې تلوي ٹھیک شو اوس دته شرع عقیده په حاویان باندې مسله ده دا شرع عقیده په حاویان 165 صفحه کې ما وړو ویل نو په دې وطن کې تاسو ناشنا ناشنا خلک دي او هغه بیا وایي چې دا نه پوهیږي او دا کفار دي او دا گمراهان دي او دا دشتل دي ودي ذيك باندې د ابو حنيفه تا قال ابو حنيفه تا في الفقه الاكبر الفقه الاكبر وي مولا القاري وي په 113 صفحه چې امام ابو حنيفه په زمانه د ژوند کې لیکل دا او کتاب الوسيط قريب الوفات کې لیکل دا له يد ووجه ونفس پسند په صفحه باندې کې په فقه الاكبر کې كما ذكر او ما وجود دي نو خالق او مخلوق دي که جهاد امر وشي د الله نه ما سوا نو الله با مخلوق شي او الله هو مخلوق حتى کېږي شي او نو حتى المخلوقات کول شي ولا جهاد نه مراد شي دا عالم نه بهر نو په جهاد کې دې پرې معنی صحیح ده پورت د عالم نه دي چې مخلوقات خطر شي نو الله به الته دي او په مخلوق کې نه دي لې فوق جميع عالم او نفات طلب جهاد اراده کوي په دې باندې کوي علوم ذکر کوي جهاد مخلوق دي او الله خو د جهاد نه قبل لې څوک چې په جهاد باندې کول کوي نو بیا ولا دیږي چې یو عالم جهاد په مخدای خلقي کوي او الله به جهاد ته محتاج او دال پاک الله کې په شي مخلوقات باندې ولیکن دا خبره جهاد امر وجودي نه بلکې امر اعتباري کینه مخلوق نه بهر د روان شو روان شو بحث کوه او دا پکې د امام ابو حنیفه نن خبره کوه قال الشيخ الاسلام بن عثمان اسماعيل بن الرحمن الصابوني سمعت الاستاذ ابو مسعود بن حماد سئل ابو حنیفه فقال ينزل الله فكره فزيجي بلا كيف وانما توقع من توقع بذار هو لکه تاغیله په معنی کتاب او سنت معنی نه زکوي بار تقدیر دامي شرف غزبرت ویلي دام بیا دا نو په دې ځای کې د امام ثم علم الامام اعظم صنف الفقه الاکبر في حالة الحياة الوسيطة عند الممات وقد ذكرت عبارتهما مستوفا دا نشو نو په 37 صفحه باندې خبره کوم وله قول الحق سبحانه صفات متشابهات بلا كيف اي مجهول كيفيه سینتیس اکتیس نورم پس وایا دا پکې د دې کتاب دا پکې 32 صفحه مسایره ده مسایره د ابن حمام کتاب دی فتح القدیر والا پیژنه او مسایره دې ته تل امام غزالی یو کتاب کړی دی یو حصہ ده کتاب الحجه په نوم باندې او د هغه سره تل کړی معنی دا هغه کتاب نه خلاصه جوړ کړی دا نو هغه ته دی دی او تاسو یې مسایره په دې باندې بیا شرح ده مسامره دوی شاګردان یو ابن الحاج دی بل کمال الدین شریف دی نو هغه دوړو کړی دي په دې کې هم دې بحثونه کوي او شرع ثابت شرع لقل نداغي نبي او تفسير کوي اوس وي قلت في الكفايه كرامه ثابت الله دي حتى خوف استقرار پاس ثابت کوي مشبهه وي الله مستقر دي شرط استقرار صفات الله دي بلا كيفيت ومشاهد من الاستواء في تعيل الله تعالى وهي سلف زمنا متشابهات نؤمن به ونقول تعيل الله فلا غير الله منزه تشبيه بحدوثنا بقي صفحات وحاصل وجوب الايمان عند الله استوى العرش تشبيه 34 ما تقدیر جهت مبارک لا جهت امر عالمی شو اعتبار هم دې شی شو د مخلوق نه بهر نه جسم دې نه طرف ته جسم دې د مخلوق نه الله بهر ته او موجود دې په دې معنی فوق دې او غلبه په همشته قدرت همشته دی او فوقم دی او حقیقت دی فوقیت هم نور ناراضي د دې الله تعالی بس نو وایا خدا غره ته تعویل دی نو کافر کوم څوک مو خبره پوه شي خلک تعویل ونکي دا می ته دا دا پکې مولانا قاری ثنا الله پانی پتی خبر کوم تو تعویل کې نو کافر کوم څوک نو خبره پوه شي خلک تعویل ونه کې دا می ته دا دا پکې مولانا قاری ثنا الله پانی پتی خبر کوم دا هم سرکته کړو صاحب د استوا نه معلومه نه ده کیفیت غیر معقول نه دی ایمان په واجب ته تفوس دی بدعت دی او زما خیال لږ د گمراه هي ایزو د جماعت سفیان ثوری او زای لیسی مساد سفیان بن عینا عبد الله وغيرهم من علماء السنه روایت کوم د قوی صفات مشابه امرها كما جاء بلا خیر 359 دا پکې مولانا مظهری دو سو بیس باز تقدیر دا هر کتاب ترانی دې څه بوای خان او تاویلات پکې کله کله کوا عدل ته پکې بیا مولا القاری مولا القاری ته ابن اخي خلی وای چې کله کله داسې مقامات راشي چې تاویل ظاهری نو کوکا او چې نه دې مکو کیا ری دی چې کزه داس تر کوي نو لکه مخالک دی غلط اخلي نو وی وکا مذهب خراب والثاني مذهب السل وسياتي مثل قلبي فاما فدي خبر کوي واذا خيف على العامه عدم فهم الاستواء کله سړي چې خلق په دې نه پوهیږي استوا څه ویل شي نو اصل سره په تشابه متشابه طریقین التسلیم والتاویل فلا يقبل العوام سلوك الطريق التسلیم عمر ولا يقبل النظر سلوك التاویل اذا في تمسكات البدع اهل البدع اعتراضات دي حيزه الى ما لو قال الله فقال تسليم اصل العوام ذكر اي كل اخوانا دي حتى تتبوس شي نغتا نور لكوي او عوام تطال بیا دغه شانته چې کوم فرق سوچونه کوي دا غي خو کول لپاره بیا کراین وکا 34 صفحه دا مې بار تقدیر او یو مسله می تاسو نه کې کې خو دلا بهر تقدیر او دینه پس نور خو پکې چرته جنازي هم دغه خبره وکړو نور پکې خبره ترې نه جوړو داغي کتاب دې پتاوا کبرا یو بل کتاب دې ته خلک پتاوا او پتاوان دغه امام تیمیه ټول کتاب نه دي هغه ته خلک هم پتا وي تقریبا 37 څخه 36 جلد ده هغه ما ترشته او بهر ته اصل پتا وي هغه 15 جلد او هو الحکیم الله خاوند حکمت دی خاوند حکمت بالغه علم لتشاو على ما هي عليه الخبير خبردار دی عالم دی په حالات د بندګانو باندې کل اي شيء اكبر شهاده خطوبه کم یو شی دی چې چت وی په اعتبار د گواهی سره دوی کفار وی ایا الله بل رسول نو د سیاستانه چې پیرا لګلې او څوک نه لګي چې تاسو تصدیق وکړي یو مزارق تعالی مني الله پاک پر دراولې کم یو شی غټ په اعتبار د گواهی ورته وای الله دلته بل بحث وروسو چې الله تعالی په شی ویل شي او کنه نو دلته بحث کې چې او جمهور وای الله ته شی ویل شي شی لا کله شي الله موجود دی خود پلان کو د پلان کو پشان او دا د عربی عرب ته ایو چې کوم دې تاسو شو او دې چې داخلي کې په سمان دي په یو کوی داخلي کې اي الانسان زید اي الانسان په جواب چې راځي هغه د د ايو جواب وي د ايو مستاق وي قل قل الله دا د ايو مستاق شو نو دا ايو چې دې دې چې مضاف شو نو د ايو مستاق د دغه شی جوړ نو دوی وایي نو اطلاق د شی وشو او شی موجود تم ویل شي او شی ما یسی من علماء یقولو تم ویل شي د الله باندې اطلاق کړي شي په دې کې د شر مقاصد د مواقف او د لغت خبرې هم کوي چې ټول علما دا څه وایي چې الله د شی ویل شي زما یو دوستو مولانا خان باشا نو دا په موږ دا څنګه منطق فلسفي نه ویلي کنه علم کلام نه ویل نو فرق دی په دې کې څه کوي د قران نه بلا ثابت دي چې الله شی دی او شیخ ودی سره ته ګوري نو کوم دی مشته اوس نه پوهیږي په څه خبره پوه شو چې چرګان ته شای دي تاسو مالګه خوري ها تاسو مال براکس کار کم سړي چې منطق فلسفي او علم کلام نه وي دا ته څه حاجت ته چر پدې کولو کې کیسه شی موجود ته ویل شي یا ما یسو هم ویل موږ خبره ویل شي موجود هم دی او صحیح اجلانه نه علم خبر کړی شي تام دی البت بیزایی والا شی وی مستر دی کله راځي په معنا شائن باندې کله راځي په معنا مشیئون باندې چې شی په معنا شائن شي نو الله ته شی ویل شي شائن معنا اراده کوي قل اي شيء اكبر شيء اي شائن من اي مريد كم يو اراده كون کې دي چې هغه غټو په اعتبار د ګواهینو الله تشکیوه او کله شي په معنی سي مشيون چې تعلق تعلق دی اراده کې شي نو تعلق دی اراده کې ممکنات پوری الله ممکن نه دی بیا شي نه دی نو الله على كل شيء قدير على كل مشيء قدير وانت شي په معنی مشي شو بار تقدیر دام یو بحث ته چې الله تشکیوه ویلې شي کنه ویلې شي دا د علماء په کوي دا نه وایي دا څوک دي جهميان جهميان وایي چې الله په شی مو وایا ځکه شیخ او د انسان صفات جوړيږي او الله پر چې کوم د اسماء الحسنا دي لا په کې نه راغلي نو والحق ما ساعد عليه اللغه والنقل او عقل کې لغت ثابتین چې معاقب حواله ورکړي شر مقاصد حواله ورکړي د جنون حواله ورکړي او د قران کل شي حالق الا استثناء شوی دا نو دا الا وجه چې مستثنا شوی شي نه نو به ته هم شی ویل شي دا چې ګوره نو ما په کو ال کوم شي غته په اعتبار د گواهی او الا الله گواهی شهید بیني وبینکم گواهی زما استاد مسکو هو شهید بیني وبینکم قلت لكم بيامات وسائر من بلغو توري كسبي بيرانك بني آدم وي تو موجود که غير موجود وي وعيد جري چاہتا چه قرآن نسي فكنما رأى محمدا چه قرآن نسي گويا که پیغمبر خدا وتورسيدو لکه د ابن عين ابن عباس قال فهم القرآن فكنما شافه گويا که موصل خبر وکړي او په دې آیات باندې دلیل تشکیل خلک چې احکام د قران شامل دي موجود درهم د پیغمبر په زمانه کې قیامت پورې چې کوم خلک راځي نو هغه ټول پکې داخله دي الہ الله تعالی الارض ما عليها بیا مخکې ظلم خبره کړې و یا ایه الناس عبدو کې نو دا ټول پکې داخله دي یا بیل عبارت یا بی اجماع خنا بلوي بی عبارت معدوم سره مخاطبه ده لکه ته معدوم سره خطاب کړی شي ما تغلیب د موجود وکا معدوم باندې ټول موجود شو او الفی شوافی دلته احناف وای چې نه دا بالاجماع والحنفيه الى الثاني وتحقيق في الاصول او دا تر اوسه کله چې کوم څه احکام شرعي او رسمي قران نه نو دې نیولې شي هم نه لري اذن ته نقل کوي او کې دی راو تر شو دا دا اسلام ورکه شوی نه یې پرې دی انکم لتشهدون تاسو ګواهی کوي چې انما الله المخلا دا الله سره نو معبودان شته قل ورته وا دي هر څه کې لا اشهدو ذخنکم او دلته نقل کوي حضرت عمر عبد الله بن سلام تنګي یعنی کتاب پیژني هغه ویل دی چې اسلامي زخ پیغمبر خدا پیژنم هغه صفات چې الله صفات کړی دی اذا راينا فيكم عرفناه لکه څنګه خپل دوی پیژني او لکان کلو دي چې خپل هغه د مازوی دی د خپل پیغمبر خدا د دې زخه پیژني څه خبرې چې زموږ د دې نور څه تاسو خپل دي خواني کړی او پیغمبر هغه خبر کې هیڅ شک نشته دا تشبیه شلا پیجندل د پیغمبر لکه څنګه چې خپل ځامن پیژني او ځامن پیژنه کوم مشهور دي خلک پیژني د پښن آکسان قصیر انفسهم چې نقصان کې چول خپل ځامن اهل کتاب دي مشرکان دي دي ایمان نه راوړي په پیغمبر باندې ومن اظلمو سو غد ظالم دي ممن ده چې افترا الله کذبا جوړي ته الله دا دا پیغمبر پیغمبر نه دی یا نو څه کړی وړي وي او کذب یاتی یا تکذیب کوي د احکام د الله یا قران ته مکذب کوي یا پیغمبر نه ځان ته پیغمبر وایي دلته ترجمه د دغه مبتلینا غد ظالم نشتري نو مساوی ویایه بنو لیکن په اور کې ترجمه ده نو غد ظالم نشته مساوی نشته دي البته مخکې یو ځل خبره کړو په سوره بقره کې ومن من ظلم من من مساجد الله غد ظالم داري غد ظالم داري غد ظالم داري قال تماوي سيلب وګوري دا من چا سره وسته ظالم د مفترین کې په دروغجنو کې غد ظالم څوک دی چې په الله باندې کوي په مانینو کې غد ظالم څوک دی جمعهتون باندې په هر ځای کې خبر کوي اس پکې لطیفه وي شاه نور شاه کشمیری مرحوم فرمایي یو ځل ما ویلي جمعات ته مرزایان مه پرېږدئ جمعات ته مرزایان مه پرېږدئ نو ما ورته ویل من اظلمو ممن تر الله کذبا او کذب یاتی یا په الله درو جوړي او یا د الله د احکام تکذیب کوي نو سره چپ شو دې پوښي فسکت الذی هغه سره چپ شو او کانما القی فی قمیل حضرت تابع چې په خپل کې کان واچول شو بار تقدیر مرزایان شو یا بل څوک شو چې څوک په الله درو جوړي حدیثونه جوړي قران جوړي کې دوه جوړي هغه ټول دا خبره الله پاک چې کوي یا بل واسطه کوي او یا بلا واسطه که الله خبره کوي نو بلا واسطه اکه نه کوي بل واسطه ثم لم تكن فتهم بیا باندې وی جواب ددی د فتنې ترجمه کې فتنه اصل کې سره زر راواله ورته وردن نکا چې خیره نیت شي فتنه وای ادخال ذهب النار لتول مجوته من ذبائه امتحان تموي ندلت مراد د فتنین شرک داغي شرک نو یعنی انجام د شرک نو عاقبت د شرک او یا جواب د دي سو کوئی جواب سو کوئی شرک او مراد نه جواب د شرک عاقبت د شرک بعض کسان هغه لري ته وکي وای ابن عباس په روایت ابي صالح ابو سفيان په حرب وليد بن مغيره نظر بن حارث عتبه او شيبه دربيا او زامن او اميه ابي پیغمبر خدا ته ورکی وږي کې خو چې دا قران دې څنګه وي او دا څنګه دی وی نزا د قتيله پلار وای سو فقال والذي جعلها بيته ما ادري ما يقول فالله دې قسم چې خپل کور راکړي زه په دې نه پوهیږم مګر شون د خورای سوي نو وايي مګر زړی پیسې مثل ما كون مګر چې تاسو یې او نظر به ګره زړی پیسې کوي قریشان ته هغه به خبر د وخت کې خودو دا هغه سړی دی چې نظر فی الحارث وکیل وجعلنا على قلوبهم اكنه ګرځول دي مونږه پزمن باندې پردې ايقه لالا يقو ځان په ونه کړی یا کراهت ايقه کله سي به او د بصیر خو نه کراهت ايقه کله کو ځانو لالا يقو ولم ګرځول په نومه پردې چې ځان په ونه کړی لالا يقو یا کراهت الله بدګړي ځان په ونه کړی یو ته مشبه وي بل ته مشبه به وي بیا د مشبه او د مشبه به منځ کې وجه شبه وي بیا کله کله سره مشبه ذکر کې مشبه به هم ذکر کې کله مشبه به مشبه نوي په منځ کې او دار مدار د استعاره په سره په تشبيه دي او بیا چې کوم کله استعاره مفرد وي کله مرکب وي او مرکب تمثيل وي شي دا تمثيل ان دا حالت تدوی به مشابه کې د حالت د کون سړي سره حالت دری په مشابه کې د حالت د هغه چا سره دا په ځلو فرده وي نو فردي فردي نشته دي لکه مخکې ما کله وته ختم وایو کله وته رین وایو کله وته قسوت وایو کله وته غفلت وایو دا مختلف یو حالت ته چې الله په دې اندرون کې روحاني پیدا کړي او د هغه په وجه باندې حق ته وګنګ دي دا یو تشبیه خبره شوه ګرځول په نوم وايي فرد یې کل فرد د یو حالت ته چې ان یقول الله یقول ځان په نه کړی یا کرا په کو په ګونو کې درنواله لري اکدیوی هر قسم معجزه دلات کې پرشتونه لري پیغمبر ایمان نه راوړي ځکه چې دې په سخت عینات کې دي تر هغه چې راځي تا ته بحث بکې تا سره وايي بکافران ان هذا نیدا الا سر مگر زری قصی نظر بن حارث وی زری قصی او نظر دوی د حارث پیغمبر خدا نیولې دي او قید شوی دی او بیا یې وجلې دی او د نظر نور بیا راځي پیغمبر خدا ته وایي چې ما خپل دی ولې واجو په کار خدا چې معاف کړی دی خوشیو او د پیغمبر خلاف پروپاګاندا کولی ځان د کیسې لکه د شپې را کتابونه قران راوړي قران په پیری راځي به لکه تر نو نامي جنګ نامي د شپې به دا ایرانیان کتابونه استل او خلک را غونډول او زوین دې پیدا کړی د پیغمبر خدا حج به ویلې کنزل سپک سپوري به ویلې دا بدوی ان هاذا الا سرګوري وهم ينهون عنه او دي خلق بندي د قران نه وينعون عنه فخطئتهم فسنيس خلکو ته مو چې ورنه شي وکی نه دی او په خپل تیم پسند ګرځي دا یو عامه ترجمه ده شدا او بل ترجمه هم شته چې دا هم مراد عام کفار نشي وهم ابو طالب او مرګي دا ينهون عنه چې خلک پیغمبر ته نقصان رسي نو دي خلک بندي دا په کې ویل شي خپلوان او په خپل ایمان نه وروړي او هم ينهون دي خلک بندي د پیغمبر نه هضم غالي کې انه چاته پیغمبر ته بندي د دل نقصان رسوي وینعونا پسنګ ګرځي عنه د پیغمبر او هم براجي کې ابو طالب ته او دا هغه مرګري نور سلوکي خپلوان دام پکې ویل شي ابو طالب او اتباعو اضرابو او پیغمبر خدا او دلته راځي نقل کوي د پیغمبر خدا پترو کې د ابي حاتم لستم دي او د سخو دغه تر پالانه کې پرې پوښي او د پیغمبر خدا واشد الناس علی فی سر فضائل ملګری او فضائل کې مخالف او دلته یو قصه نقل کړي ابو طالب پیغمبر خدا او دار اسلام کو قریشان ابو شو او اراده کوي پیغمبر خدا بات دې سوې والله لن يسير اليك بجمعهم حتى وصل بالتراب دفينا فالله من قسم استغفر راتلې نشي ټول پټول حتى اذا بخاو کې خخ کړې شین پس دا د امر کما عليك غزاده وابشر وقر وقاد بذاك منك عيونا او د شیعاګانو په ایمان دی د ابو طالب نوم سره عمران قران کې راځي آل عمران مراد ابو طالب او عیسی مخارنه نزان زرجبی کوي دغه دې پکې مشي راغی دا سی وای لیکن زمون کتابونو کې لیکي او بخاری حدیث دی نبی کریم صلی الله علیه و سلم راغی ابو طالب توای بیمار دی تر ما تدیر ذری خبرې کړې وي خو تا نه مانی اوس تر بیا ما کلمه وایا زبستا لپاره جګړه بعد الفاظ زب جګړه کوم سخت سفارش کوم الله سره په دې وخت کې ابو جهل ناس په او د ام سلمې رضی الله عنها رور دی عبد الله ابن ابي ام سلمہ اميه اترغبوا عن ملتي عبد المطلب او دام حدیث دی عباس ابو یا رسول الله ستاغه تر استا ډیر مینا محبت کول دومره خدمات کړی دي چې دومره خدمات یو مسلمان هم نه کړی د پیغمبر خدا سکت راو دی به د شپې د پلار سره تا خو پاس شپږ میاشتې مخکې وفات مور شپږ میاشت شپږ کاله پس وفات او نکي اته کاله پس وفات دی بیا چا پالو ابو طالب عبد مناف نوم دی هغه تر پسم لاستو ابو لویاو بیا د شي کېدو او خدمات یې ډېر کول او د اسلام په مارګ هم نو ستاره تاسو پیدا ورسول وی د جهنم په منځ کې غاړه ته نکو بل روایت کې راځي چې هغه په ټول جهنميان کې آسان عذاب دی یا ليذهب نفس السامع كل مسب چې کوم جزا راو باسي مناسبه او بس حذف کیږي د دې وجه بیا وای اعتراضا و جواب خبره کوا لو داخلي کې په ماضي باندې اس داخلي کې ماضي باندې او تراخ مضارع نو جواب ماضی ده تحقیقا مضارع ده او تاویلا ماضی ده ځکه چې ماضی گذشته ته وای او دا څنګه یقین روانه ده نو په دې له حاصل شولا د ماضی شولا تاویلا او مضارع شو تحقیقا دا یو سکو لو په معنا د ان دی او ان داخلي کې په مضارع باندې نو لو داخل شي په مضارع باندې دا مضارع شو سکو دا تعبیر ماضی دا نو صيغه د ماضی بدلات د تحقیق باندې پکې کول او یا لکنا الى الدنيا ولا للتنبيه یا ولا نكذب موږ ایماندار نه بل د څه کله کې دي شي دا اضراب دی د کله تصدیق آیاتونه کوي نه کوي بدا لهم کارشدیت ما هغه ور هغه عذاب يخفون من قبل دی په ساتو بدا لهم کارشدو امراد د موصول ان ما به علامه په سوق ایو پټ ساتي خبر به له وګ پټ ساتلا دې خو یو کله راکړي شي هیڅ نشته یا کم ایمان چې هغه تکذیب کو ښکار شاغی ته هغه ایمان یې جزاء د ایمان دی په شاته مخکې نه دی و نرد الوعد لمن هو اګه دی واپس شي دنیا ته دی به بیا واپس کیږي حق خبرو ته چې دی دغه بل شي حق کفر به کوي تکذیب به کوي په دې پوه شئ دا ولې ځکه د الله په تقدیر کې د دې لپاره د قشې دی او د دې ختم د قصې ده یو ځل ما تقدیر باندې خبرې کړې وې تر نو بیا ویل شي نه بای تقدیر مطابق دی د چا سره د علم سره او علم مطابق دی د معلوم سره او معلوم چې کوم دی نو هغه انسان خپل اختیاري خبره وایي خبره تقدیر معنی اندازه اندازه مطابق د چای د الله د قوه او د علم سره او علم چې مطابق وي نه کاشف وي د چا سره د معلوم او معلوم چې کوم دین الله ته معلوم دی الله په علم کې چې پلان کې سره مبارک کیږي لویږي با به بیا ایمان راوړي یا په کفر کوي او بل ما طاقت ورکړي چې دا په طاقت باندې په ایمان پورې هم خلای نو هم که په کفر خلای نو هم ادا الله په علم او په دغه ایمان کې په کفر کې سره سره با اختیار دی نو هغه ایمان او کفر عمل صالح او بد عمل لا ټول د انسان اختیاري مسلې دي نو هغه مطابق دغه سره شو علم علم دا یې کاشف دی او دا هغه پر امثال دا دي دور دی ورځ پس پس په موږ توري دا تاسو لکړه کو په خپل توري وما ته مخکې علم دی ست شانتي د الله پاک علم که بیا فلسفیان ورته وایي نو الله علت تام دی مخلوقات لپاره او علم چې په علت راشي نو علم په معلوم راځي دا هم پکې ویل شي او څوک دی او سور دی لري د نقشې الته تللی دی الله په مخ کې ولو ردو لعادو لوانو ولو ردو لعادو وانهم لكاذبون وقالوا وعدي ان هي الا حياتنا لا يجوز منها مگر ژوند د دنیا وما نحن نمنا مبعوثين ورتكيدون كي وإذا هي ودي راجي دا شاته دي حياتنا تا او تي حيات ورستي دي وقد نصوا على صحة عود الزمير على متأخر لفظا ورتبطا في مواضعه دی علماو د پلدغه نحوی تصریح کړی دا چې زمي راځي کړي چې رسوته لفظا مرسته وي او مرتبه مرسته وي هي مبتلا شو او حیاتنا خبر شو یا او حال دا چې هغه لفظا مرسته وي یو دا چې دا خبر د ضمیر مفسر وي د دقه ضمیر څنګه ضمیر شان دی او ضمیر شان لپاره یو جمله پکاري کوپیان خیر له بسیان وي نه ځان زمونږه مگر ګند دنیا دی نو دغه عین نه بل خور چې موږ هغه مخکې ذکر شوی نو دا په خیر ولو ترى اذ قفو کچرته وینې ته کوم مخکې چې ودرول شي خپل رب او وای رب الیس هذا دا ورته کېل ثابت دی او کنه نو ودرول شي پر باندې په قضا درب په جزاء درب ودرول شي پر باندې په جزاء درب باندې الله ته مخامخ شي قال وای الیس هذا بالحق دا پورته کېدل قالوا بلا وربنا زمونږ په خپل رب قسم دی الله فرمایي وسکه عذاب او خپل کوپر حسر الذين كذبوا بلقاء الله تباشوی دا کسان نقصان شوی دا کسان چې تکذیب کوي د ملاقات پر الله ترغی پر تکذیب کوي تکذیب په چرای قیامت سات قیامت ته وایي سات یو حصے د زمانه ته وایي هغه وخت معلوم باندې متعلق د غلبه غلبه الاستعمال په قیامت کې هغه په قیامت وي هغه ته ولي یادو یو ټیم دی ځکه زر تیریږي یا دا یې نه پسره په دې پوجي د دې ټول مر په نسبت خلود انت خلود سره روان نه هغه ته قیامت ته ساعت شي ناګهانه بختن قالوا يا حسرتنا وغما حاضر شا علی ما فرتنا پاره چې مونږ کما کړی دی فيها په ژوند دنیا کې یو ترجمه په حیات دنیا یا فيها په بار د قیامت کې مونږ کما کړی د دې لپاره مونږ تیاری نه کړی فيها په ساعت کې یې په بار د قیامت کې یا په ژوند دنیا کې مونږ کما کړی دی نو چې عربي سره نه ویلي او بیا قران شروع کی او بیا وی مقبره وره السلام علیکم اوری کنا وی اوری اسو خبر کوي بیا وته یا حسرتنا علی اواز کوي نو چې آیات کې خو خبره کوي کنه ذکر هوته وي السلام علیکم دار قوم المؤمنین انتم لا خلف ونحن بالاثر يغفر الله لنا ولكم قبر اوري کنه اوري بیا څنګه چل کېږي نو بیا چې تخپل فقہ شروع کې چلکه د فتح القدیر لیکلي دي په باب د سکه د جنایزو کې چې موږ ته تلقین نکو ژوندو ته تلقین لقد موتاکم ما قریب الموت مراد دي ذکر ما يخون ناوري فتح القدیر جامع د فقه او د حدیث او بیا کتاب الايمان کې لیکي یو سړي قسم کو وهم بده وینا هدا مرګ نه پس ویل ته حل نه وي باقي درد نه وي خبره بکوم خبره مونږ کړه مرګ نه پس خبري نه دي حانش نو بیا ورای یا عمر سره نمل کې فاتر کې واه بحث کو اسه ته نو اوري کنه نه دا نه ګوري نو مې حسرت نه وړي کنه حسرت فرزن دا بنی آدم دی او غوګونی دی پوه دا او او نو دا عربی خبره تیاری بالله یا ذبیات القوال قلنا لنا لیلا منکن ام لیلا من البشری وما یرک روان دی لیوانه وا د سارا اوسو تاسو ته خبره کومه لیلا په تاسو کې دا او لیلا په بنی آدمو کې دا نو عربي د وزي وای او د شاعرای تخیل ته یاد نه کنه چې کله تحیات وې کنه التحیات لله والصلوات لکه دومره غټ سره شو چا سره خبرې الله سره خبرې التحیات لله والصلوات والسلام نو دا چې کوم ځای راغلی اه دا د دې پیغمبر خدا من نه لري د دې پوجا السلام علیک ایها النبی ورحمت الله وبرکاته تیاری غوندي خبري په دې پوسو او مخکې تیار نو هغه سره چې وایي زه په قید کې ناسم او لا لا لا ما شو کله په دې پوسو دا څنګه وایي نو دا ټول خبره تخیلات وغنا حاضر سالا ما پرتنا پایشن کما کړه بیا په دنیا کې وهم يحمل زار مودي په او شته خپل پیټي علا ظهور پشاګان باندې علا خبر شسا او ما ذونا کار هغه چې دي بارو په ځان باندې اوس به يحمل ما زار هم څوک پیټي چت کړي ګناونه نو دا اعمال چې دین دا احساب شي قیامت کې به عمل تور کیږي څنګه تور کیږي په دې څه پوهیږي معتزله وی حساب کتاب قیامت کې نشته دي او عمل تور کیږي نو ځکه چې عمل په اړه زیارت ټول نه قبلای سپینواله ټول ټول سپینواله دنګواله چیتواله منځونه روزه کم دي کله وته موږ اسلام ته خدای جوړي دا الله طاقت ته اعراض پاکستان کی کله دا فاعل دی دا عامل دا جسم دی دی بتول شي دا هم حدیث دی یو غسر براشی کافر او دا الله تعالی بل زار یمد وزن له حدیث دی کله وای داسې چې دا کتاب دی صحائف الاعمال بتل لیکل شي نو دلته داسې وای هغه کتابونه وای چې کړی احمد اوزارهم عمل نامي یا به اعمال او یا پکې تشبیها او تمثيلا ودا شی د پشاده نه خامخه د پیټه د پشاده یعنی کار چې کړی دا استعاره شوخه استعاره ته جن جسم مسم ته جوړه وی دا د پشاعر معنا خطه دی وسره نو دا ټول خبر یادو او دی به چې تویخ خپل پیټي په شاګانو باندې عمل نامي یا اعمال به اعراض به اجسام شي او یا په اعتبار تمثيل سره ان دا عمل ځن ځان لکې دی نشي الا خبر جستا اما اذن ناکار لحاظ دی باروی ندے جن دنیا اللہ لعب مگر لوبی دی ولہون عبس دی اس پا دنیا کی منزنن دی روجین دی حجنن دی زکاة طول دنیا بستا دی اغا اعمال چه خاص پا دنیا پوری مختص ہوئی وما اعمال حیات دنیا المختص بها الا کاللعب واللہ منزل الیک او لوبی دی دا لوبی نه دي کلعب نو حمل وسو د مشبه به په مشبه باندې مبالغه تن دا عین لوبی دی عین عبسیات دی زید اسد زید منظره دی زید منظره دی کل اسد دا عین لوبی دی او او دلائل ویسته وی چې پاره سره زر خوشاله شي الله هغه ته وي سړی چې مشغول کړي نه هغه ته الله وي سړی مشغول کړي دا لوبي دي سړی خوشاله کړي او سړی مشغول کړي ولد دا وخت خامخا درس کوي چې کومه خیر وکړي للذي تقون پارک سران ساتي د ګناهونو کوونه آیات سن پويږي قد نعلم پیغمبر خدا ته الله خپکیږم خامخام کویګو انه له هغه کله دې قولا خامغه ته خپکیږي چې خلق وایي سو کوئی قد تفسیر لپاره دی ډیر ځلې الله کویږي اسو کوئی قد تقلیل لپاره کویږي چې تفسیر شي معنی ډیر ځلې الله کویږي نو معنی کله کله نه کویږي دا څه پکې پټ غوندي وایا او حال د الله پاک په وایي کې ډیر کویږي لکه خدا څه ویلې او سبا وایي دا براجی شي علم تنه متعلقات علم خو صفت ته او دې او کوم راځي پس کې په کمیاتو کې په کیفیتو کې نه راځي بشي متعلقات علم ته چې په کوم شي باندې الله پوېږي نه غته ډېر ظلم پوېږي ان پر دې خبر پوېږي یا وایو پیغمبر ته کله کله پوېږي دا د قد پر راځي د پر تفسیر مراد د تفسیر والو تزيد محمول کا او مطلب دا دی تعالی پکار دا نه دی چې دا قوم په خبرو من تخفش کله کله انده پکار دي من تخفش نه تاسو پکې هغه چې دا خلک وي فإن الله يكذبونك تاسو نسبت دروغ نه کوي لكن ظالما انت احکام د الله من انکار يعني دلته نقل کوي قصه سودي ميلاوس اخنس غير الشريع ابو جهل اخنس ابو جهل ابو الحكمه خبر کده پیغمبر خدا نه ماته دې اشتیار کده وروته لکه دلته خو څوک شي زما ته خبر اوري ابو جهل او توی په الله مې قسمي محمد اسلام دې شتي دي دروغ نه وای لیکن چې د قصي خاندان د پوجانو جنگم دای په لاس کې وي او د زمزم خرابولم دای په لاس کې وي او د بیت الله دروازه ته هم دای په لاس کې وي او هغه ډیره چې کومه ده دار الندوا دا هم د دې په لاس کې وي او پیغمبري هم د دې په لاس کې د قریشان باقي بسکه ها تاسو د دې په لاس کې لاړو او خفا کېږي نه ولقد كذب الرسل قسم دې تکذیب شوی د ډېر رسل رسل تنوین د تعظیم غټ غټ رسل غټ رسل او مصیبت شان اسانی فإنهم البلوى ربما يحملها بعض تهويل دی به کله ویل سره بری سره کې براشي دا وکا دا وکا دا وکا پیغمبري بری مون نو مخکې یو ځل تاسو ته ما ویلو د قرطبي په نقل ویلو اګه تاسو دا بل کتاب وایي دی کې دا مسایره ده و معجزات د الله فعلی مخکې موږ خبرې کړې چې معجزات د الله فعلی د انسان نه پوښي یو ځل ما ته مليان ویلو که تاسو ما یو ځل خبره کړو لیلی علماء را مشي مته مولي ست دی او نازو غړي سابق ست دی د ګجر غړي سابق ست دی شریګر سابق ست دی غیر وغیر ګر ناس دی نو په هغه وخت کې ما وی بحث پرې کړی چې کرامات اختیاري مولانا چارواک شیخ دل مولي سی بوته ویلو حساب دې کوم چې اختیاري نه او ترجمه یو کوي نو دې ترجمه کې ما اتخو به نه کې ولی ما اتخو وکیل نه ته کتاب پای نو تلاندې موري سید دې ما وایا کته وکیل دی وایا امر خارق للعادت اظهر ما څنګه وی وی یظهر نو ما څنګه ویلې وی یظهره الله نو ما څنګه دی ویلې دا موري شي ورته وی دې شول نه خوانه شي یوسهره الله نیمه پایل سوک شو سو یوز هیرو پایل سوک شو الله شکو سره شو دا هو مسئله دا انما الآیات عند الله انما الآیات عند الله او شاو الله سبوی خبره د مشرکانو زمون دقه فرق دی اغي وی الله دی له سعودي ور کړی دی دی کوي امون وی نه الله کار کوي د تلاش ښکارا کوي دا غیر پس ما یو مرګره او کرام چې ما ته قرآن او تو وای ما ښه سورې بنی اسرائیل مشورو لم نؤمن لك متعلم یا خو اسمان ته دې کتاب براوي دا ګونه اطلاع کې قل سبحان ربي هل كنت زما مرګره ما ته پورته شما ته تسکه ما وعظ کو چاته کې ما تاسو دا الله نیری قرآن یې سوې تاسو بل سوې ظاهر کې د پیغمبر خدا نه په طاقت کوي او پټ غونډي د پیغمبر خدا زیات حرص بیانوي چې ډیر زیات مهم دي چې دا خلک وسنګ مسلمانېږي دا څه شي غواړي چې هغه وشوي چې مسلمان شي الله فرمایي لو شاء الله کله الله غوي لجمعهم الهدى که الله کو خدای چې ټول په هدایت جمع شي ان لجمعهم مخکې ما تاسو شاورا دا چې کله راشي په جانب د شرط کې نو د دو هغه مفعول به حذف کیږي مگر ال به ذکر کیږي چې مفعول به ناشنای ولو شئت ان ابكي دمن لبكيته عليه ولكن ساعه الصبر او سو کدوی جرا وما اراده نه ما کنه جرا اوس ذکر شوی دا چې ناشنای ظاهر کې خدا وي وینوان جهل دون الكفر ځکه چې بناپو غوندي خبره مطلب دا چې دا کار مکه وا حال به مشابه شي د حال د خبر سره تسلی ورکړي پیغمبر بیا ته معلومه شو د پیغمبر په لاس کې دا کار نشته نو مکه کې راځه خل نه چاغه به خبر وي انما يستجيب الذين سمعوا قبول کې هغه کسان چې اوري يستجيب ما يجيب اذل تا شعر پیش کی تاسو په دې کتابونو کې وداع دعا یا من یجیب للمدا یو چې کوونکی چې وستي سوق با سخاوت تا اجابت کی چې ما ته مال دولت کی فلم یستجبو عند ذاک مجیبو چا جواب ورکړ اجابت په هغه کسان نه کسان چې قبول کړي چې مشبه نه مشبه به نه غته سوی او تشبيه پکې وي استعار شي او چې پساکره شي په مشتقات کې راځي نه غته سوی لې شي تبعيه چې په مصادر او اسماء الناس کې راځي غته سوی اصليه نو دې ته موقع ویل استعار شو ولا تبعيه دې مشابه شو د چا سره دا کفر د دې او جهل د دې مشابه شو د موسره لا يعجبن الجهول بزيه فذاك ميت سيابه كفن اما قل سره دې تا نه خپه خوشاله کوي په پیشن باندې دې مرد او جامع کفن دا مدي امر نه اوري ظاهر کې دا چې مړ نه اوري په بعضي اوقات کې اوري یا بعضي خبرې ټول یو مطلب مطلب د ټول داش په طریقې د خرق عادت باندې اوري په طریقې د عادت نه او دا خبره مولانا شبیر احمد عثماني چې کله تفسیر پلوي او سورې نه ملاشي او بیا ورته مان په خپل ځای کې دا تفسیر کوي او د قسم کوي او په دغه ځای کې مولانا سي روایت پیش کړی دی و ما رمیت اذ رمیت ویشتل دی دی کړی تا چې ویشتل کړی څنګه راوغه څه د شګو او د هر چا سترګو ته ورسې نو ویشتل خو تا وکړو چاوي خلق او کسب دی لیکن دا مدارک لیکن روح المانی نه خلق او کسب دا نه کیږي دا ویشتل چې د هر چا سترګو ته ورسېږي دا څه دا ویشتل د تا دی دا عادي نه او په هر یو شي کې دا خبره خو چې کسب او خلق وار دي کېدل شي دا عادت په لحاظ زکات ته ذکر دا عادي نه خلق العادت فقط شندي مړدي نو کله خبره وري چې الله تعالی او بیا چې کله راشي مهمه نه وري فتل قدیر وایي تیار کې چې نه وري نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغله دي او درې ورځې پس د بدر کفار سره مخاطب کې پلان کیا د پلان کی زویا پلان کیا د پلان کی زویا پلان کیا هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا فقد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا حضرت عمر فاروق وغيره فرمایي یا رسول الله فتا بو سره خبرې کې تکلم اجسادا قد جيب خاشعين فرمایي تاسو نه خاوري لكنهم لا يجيبون جواب نشور کول بخاري مسلم نو بیا به اعتراض کوو چې ناوري او څنګه اوري یو دلوا شامی په دریم جل کې بحث کوا نو 180 صفحه وایا نو بیا واجب دریم کې په تور د خرق عادت نو عنایت هدایت سره په تور خرق عادت کدا ژوندۍ په دې حالت باندې شو نو دغه لپاره خبر دا ده او بیا و چې مقبره تلاسو او مقبره کې خبرې کولې مطلب دا و چې تاسو دشتل دې خبر خلک دوند ته وره دا شو یا دا پیغمبر مخصوصه مسله دا پکې سلورم جواب کوه بار تقدیم په القدیر باب تلقین باب الجنایز یا باب الايمان کې بحث کوه او دا بحث پر راځي ان شاء الله نک اوری نو جګړن شتی که ناوری نو جګړن اوری پتا ور دخل کار ناوری پتا ور اوری بعض خبره ناوری همیشه خبره اوری کلا کلا ناوری همیشه وقالوا وعدي لولا نزل آيات من ربي ولی نازلیږي په دې پیغمبر باندې یو معجزه درتنه کوم څه هغه چې موږ یو آیتن مقترحه مقترحه سره ایمان ته قل ان الله قادر الله طاقت درې چوری په تاسو یو آیت مرجا لکن اکثر خلک په دې نه پوهیږي چې دا الله تقدس غوند نازلې ځکه چې دار مدار د تکلیف په سره په اختیار او په اراده دی چې دا چې معجزه سره مجبور شي بیا بل خبره کول شي نو دا خو الله نه کوي دا الله هدف په دنیا کې په سره په اختیار او په اراده دی او اوس ته د دې په شکه چې الله طاقت شته وما من دابه ولا طائر دا کار ټول الله کنه دام کول شي د سیم ویل شي یا د سیم وایا چې دا ټول حیوانات چې الله پیدا کړی کنه هغه دی هغه پیدا کړی تاسو دا خو خاونتا دا یو دلیل دی چې الله طاقت لري په انزال څنګه ویل شي یا طاقت لري په پورته کول باندې دا راځي الله چلو دي او دا دل کی ما یدب ما لستل دي یدب عام صيغه ده یدب هم شته یو دوسری یدب نشته دي نما بحر کې تل یدب هم شته دي بزم الدال هم شته دي یدب هم شته دي اگر چې کم دي او دبا یدب دبیب حرکت ته ویل شي دبیب او څه ویل شي ما يدب من الحيوان واصل من دب يدب د وی ځا مشا مشن پی تقارب نږدې دې قدمونه دې بوډا سره شانتي او په الارض صفت دا بس نه چې په ځمکه خوځي یعنی په الارض او اسم دا تګرالو دا یو ذکر کړو تعمیم په هر دابت نشته یو دابت چې خوځيږي په ځمکه باندې دا صفت شو د فرق تعمیم ولا طائر نه یو مارغه مارغه دې چې الوزي بیا دیرو تان دې هر یو مارغه چې الوزي بجراحه په دوه څنګهونه باندې الا امم امثالکم مگر با قومونه استاذ پشانته جماعتونه استاذ پشانته اغم د الله په علم کې دي حالات پر محفوظ دي په خبر کو شي داغي مصلحتونه الله د فرق قبضه کې دا ټول الله چلول شي نو ځان کول شي قیامت راولي شافعی رحم الله وی نشتی مصیبت چې په دین دنیا کې راځي مګر په کتاب الله کې دا هدایت شته دیش ازدک روایت کوي بخاری د ابن مسعود لعن الله تعالی الواشمات والمتوشمات والمتنمسات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله اغا خزي دي الله ملعوني کی چې خالون لګي اخذ الله ملعوني کی چې بل ته مال خالو لګي اخذ ملعون کی چې د دې ورځ دا وختو واسي اخذ الله ملعون کی چې دا غاخونه یو بل نه پسند کوي چې خسته کار شي او د الله مخلوق بدلی یو خدای وته دا ولي عبد الله سمي وایي بوت ولا عنه چې کو پیغمبر خدا او ته ملعون او د خدای په کتاب کې ملعون وي مالی اوس بل خبره کو وای شافعي رحم الله یو ځل په مکه ته پوس کوي او زه به جواب د قران نه در کوم چا ورته یې د حریم چې زنبور نه کی مچې مړکی جواب راکا وی قتل کول شي او دلیل پیش کو پشان د دلیل د عبد الله بن مسعود دلته وضاحت نه کړ بل ځای کې کړي لاول شروع کویا حدثنا پلان کی عن پلان کی قال رسول الله سوي پیغمبر خدا فرمایي ابو بکر صدیق او چې سکین دا په دې پوښي علیکم بسنتی په کې دا حدیث هم پیدا شو او بیا اقتدوا بالذین من بعد ابي بکر و عمر پوښوي بیا یې ویلي حدثنا تان کې ان تان کې عن عمر عمر وای کچا مچې مړکړه سنشت دي نو عمر وای مچې کچا مړکړه سنشت دي او د عمر خبره پیغمبر وای چې اومنه او پیغمبر خبر الله وای چې اومنه نو الله وای چې د پیغمبر اومنه او پیغمبر وای چې د عمر او د ابوبکر اومنه نو الله وای چې د عمر اومنه نو الله وای چې مچې کې سنشت دي ثابت شو ثم لري خبر لا دا ان عبد الله بن مسعود خبر نشته زه خپل خبر کوم زه خپل کوم استاد خبر کوم ها په دې وطن کې خلک وي شل دکا تراوی نشته نو نه دي زمونږ کې څه درز نشته شل نشته دا میرا مونږ نشته په اسلام کې محراب نشته پیغمبر خدا زمانه کې محراب دوه دا د ولید په زمانه کې جوړ شوی د عمر عبد العزيز خلافت نه دی حکومت کې مدینه جوړ شو وران هم نکړو دا محراب شاه ورنه چې دا جمعات لري کول وایي دویم اعلان شو شهر دا چا شروع کړی عثمان بن عفان د جیو پر زمانه بعد خلک نه کوي کنه خو خیر نه کوي خدا څوک نه وایي ډېرې مسلې دي چې خلقو کړي او خلق یې کوي او دلته بیا وایي چې دا خو د بدعت دی نو کله وایي عمر کړي او عمر بدعت یې کړي وایي کله وایي دا به هغه عمر نه ګوري بل عمر بچتای نو مې تاسو معرفت سنن د حقیقت لري تاسو به حقیقت لري دا خو نه کوبره هغه شته بأيهم اقتديتم دا پکې هم وایې کنه کما نه پس ته پیغمبر نو عمر به دا پکې هم وایې کنه او حق د عمر په خلی شریک وای دام پکې وای کنه او شیطان چې عمر راشي نو عمر طلاق دي دام پکې وای دا ټول دی یعنی چې بیا عمر وای چې شل رکعات شته او ترې نشتی نو څنګه چل بکو وی دا بدعت دي نو زه په دې په کومه چې عمر بدعتي دي نو دا ټول صحابه درک نه کوي بدعت نه باندې وای دا ټول بدعت دي نه دا ټول بدعت زو سره بدعت کله خو دغه خبره کوي نو اسی خبره کوم که څوک شل نه کوي نو نه دي کوي زو تر بحث نه کوم اته کوي ارته کوي نه کوي نه کوي ولیکن کدا وجدا بدعت نو دا کم دي نه خبره کوي زه په دې اوس نه کوي چې عمر بدعتي شو عثمان بدعتي شو علي بدعتي شو صحابه ټول بدعتيان شو دا موږ څه وسو کړو لکه مونږ دې سوچ کوي خبره چې کوي نو اخا غوري دا خبره به کوم نو په چا به اثر ورځيږي په ما به ورځيږي لکه شان سوچ کول غواړي بهر تقدیر رحم اسیږي له تاسو مونږ کې په دې وخت کې د ابن عربي خبره کوي او سپوېګم په زم نو ستاسو په شان دي نو معنا عقل لري شعور لري یو خبر شو نو بیا وته نو څه کېده او چې عقل شعور لري پیغمبران پکې شته لکه په موږ کې شته نو پیغمبران پکې شته دام پکې ګډوډې خبرې دي وګد بحث ته او بیا ونه ناسه من جعل هذا من الحيوان بسان كوسا نابتة كما يفعل يفصاني وإلى إذا والسبيته بالحكم الإسلامي والشارعني في الجواهر أو دسي في سراوان شاه او زپسی و اغرب من هذا او صفتی قدر ان الحم مخاطبة مكلفة عند الله او ما وقد خبر محدود محجوب الیشی او رست پسی نور ان فيه من بیا پکیم چرتو جا فخبر پوشی او دسی پسی رازا دی ویلا ټول خبری چکم دی وقد سر غير وهد انها عارف بها دا خطیقتا او رسول لی پلا قول به ولا افتي بكفر من قال به نه پتی ور کوم چې کافر دی بس دا یو خبره د عقل نه بهر دا یی بچل سمي دا یو قوم لري تاسو په شان کې د الله مخلوق دې کمی نه کړ په کتاب کې سو ثم الى ربهم يحشرون جاب الله ته حشر کېږي شي د حشر معنی عامه قیامت کې به پورته کیږي الله بوله ځا ورکړي عبد الله بن عباس حشر حيوانات موطها مراد دا چې لاول به راغون کی د حشر خو جمع ته ویل شي نو لاول به غون کی نو دا چې ټول مرشو په مر کې شریک نو گویا کې جمع او شلو مجازا خیر دا دي پښن آ کسان تکذیب کوي راتلو زمونږ نو هم سمو دا کسان څه دي سم دي اصم دي چاراګان دي او کان دي کان دي او چاراګان دي او په ظلمات په مختلفو کې روکي سو په یو کفر کې سو په بل کفر کې سو په ظلمت په جهل کې سو په عناد کې سو په تقلید کې مختلف من یش الا چا چې الله ردوي یجعل جزء لګورای کی د حق نه واره او څوک چې غواړي الله نو یې ګرځي پني غلار باندې نو ایمان او کفر دا ټول د الله اراده ده یاد دي ته بیا بیا قصه کوم تاسو ته مخ ویلو چې معتزله حضرات په دنیا کې چې سکیږي اکثر د الله د اراده نه بهر کیږي خ کارون د الله په اراده دي او بد کارون د الله اراده نه ده دا انسان او شیطان بقین نو ما استاد ابو اسحاق اسپراین راغی قاضی عبد الجبار صاحب ناسه د صاحب ابن عباس سره نو هغه چې راکاره شو نو دوته وی السلام علیکم یو تسوی سبحانا من تنزه الفاشه هغه الله پاکی د غندو خبرونه پاک دی غلطی اراده نه کوي پټ هم د اعتراض وکړو استاد ته وای سبحان من لا یجری فی ملکه الا ما شاء الله لپاکی دا دا حکومت کې هغه شی چلیږي چې دا لای اراده وي دا تاسو غړي وړي بیا مې ته عمرو بن عبید وای شر قائد ګور چا ملزم کړی او کړی چا سپک کړی شر هولې کړی چا پړ کړی کنه یو مجوسی پړ کړی کشته ته ختم یو یو دغناس ته چې مجوسی مار ته مسلمان شاوي الله اراده نه کړی ما ته وی الله اراده کړی دا ما او دې الله اراده کړی دا شیطان نه پدی نغوی په انا مع الشریک الاغلب زدا چا مرګره ما د الله سره شریک وی په الله سره وری نو غل شو نو بیا جواب نه دلته من یشاء الله یذله یذلله ومن یشاء یجعله على صراط مستقیم دا چا چې پنیر لا ګرځي نو ګرځي قل ارئیتکم ارئیتکم ان تاکم الله وای خبر راکړي کله راشي عذاب الله یا راش قیامت ایا سوا د الله نه بل څه بچو باسي نه بل الله ته بچو باسي تدعو لری پکې راځي تاسو الله ته بلای کدا الله یې دوش اوس دا ارایتکم تحقیق کوي او وایي دا تاسو کوم دا ابو البقاء وایي دا ضمیر د فاعل دی یا روی کې بصری دی یا روی په معنا علم دی یا روی په معنا دی یو یا معرفت دی ارایتکم په جندل دی دی لیدل دی دی پوښوي ادروت چې روایت علمي شي لیدلې معنی پوه شوی پیجندل روایت علمي شي بیا معرفت سو یا لیدلې لیدل سبب دی او بیا هغه نه پس ټول کې استفهام دی استفهام کې طلب وی نو گویا کې دې کې طلب شو نو استفهام کې طلب خبر را کین دا پکې رسو خبر ده دا ترجمه شو ها وای که اسم وین یا مجرور جار نشته دی یا مرفوع رافع نشته دی او نسبم نه جوړیږي نو دې کې څه شو دا کوم حرف شو او په دې کوم باندې بار بار دا ول مختار او اندکري محققین ما زبا کوم هنا دا باقی لواحد چې حرف خطاب دی چې مخاطب دی زما هر دې کې راځي دا څه بوایغه تا لیدلې دي ته په شوي تا په جندلې دي خبر کله چې ته عذاب د الله په دنیا کې یا قیامت راشي نو هغه الله ته آیا سوا د الله نه پتا سوبلای دا حمزه د انکار او انکار د تبعون نه نه انکار د غیر الله غیر الله ته پتا سوبلای د الله نه ما سوا بل ته بچو باسي خلکو ته پوس وای په دې کې ثواب دی په دې الله خوشالي کی ته پوس کړې په دې الله خوشالي په هغه وخت کې خوشاله شي الکه هو دلته کې او خبر وخت کې خوشالي ان سره د خبرې کوي د دې وطن دا حیران کپک وشي ګویا سره ناس نه کته سرشتنی بل بل د سینه نه ایاه تدور متبا وازنی و ایاه کې د خبرشته خالص الله تبارک و تعالی خالص الله به یو بیوکو په بل توي نه وای باندې یو پکې یو مولا ست تاسو ما یو ځل خبره کړو وای چې سره یا پیر بابان د دې متدا مجازي عقلی دي مجاز عقلی د پیر بابا مزګی راکا اصل کې الله ته خبره کوي خو مجاز نه راته کوي او مجاز عقلی مجاز عقلی دي اسناد د فعل یا د شبه فعل یا د معنا د فعل غیر ما ولو ته دا فعل لغره پر جوړ نه او لملابسه لتعلق چې د فاعل حقيقي او د دې یا د فعل او د دې فاعل په منځ کې او د فعل او د مفعول مجازي په منځ د فاعل مجازي په منځ کې تعلق نو ما ورته ویلې چې د پیر بابا او د زامن د ورکول سره تعلق دی د پکې سبب دی د پکې زمان دی د پکې مکان دی د پکې مصدر دی د پکې څه دی ام وتر ربيع البقره چې خلک کوئی نو پر الله فصل وکړ پس پلي کې انبتت الارض دا پکې محل شو دا تیر بابا پکې سره او کاکا سره پکې سره مجازي اخلي شو او شو زموال شي قصه کوله دوه تنه کابل ته الکه کابل ته خو دې پارسي درځي وی او وی مال بلې راځي او بل وی مال چې وی کوی راځي اچ وی کوی والا چې تسارات تللی بلې والا نسته پوښتنه کرشتنی نوم وای بل یو تدعو الله تباوس کوي پېښ شمات نه وي لری بغي الله لك تاسو ته بلې الله ولی ان شاء دا قید پکې الله کړه الله اراده وي کمی بیا مشي کېږي وتن سونا پرېګ بدای هیر بکړی ما تشركون لك تاسو الله سره شریکان ولقد ارسلنا الى امم من قبلك قسم دې چې وینا رسولان دې امت مخکې نو په دې محذوب شو ولقد ارسلنا رسولا الى امم من قبلك دې رسول تلو دي نو دا ستهم راغلی کنه خپکه کوم فاخذنا هنوري من غير بالبأساء وبأساء باندې بأساء فقر والذراء مرض کله فقر راشي کله مرض راشي ولكن قد قلوب التي هم يتلقشوا وذنب الشيطان ما كانوا او خاصه د شیطان هغه چې عمل کړی دی شیطان خسته کړو ځکه چې دا وسوسه کوي دا خسته کول کوي فلما نسو ما ذکرو بی هر کې پرې خو دلتي هیڅ هر دې نصيحت شي پغي فتحنا عليهم ابواب كل شيء اوس پر دغه په دې دروازې د هر نعمت وو کرخای وسعت الرزق مکرم بهم و استدراجا بهم دا یو قسم مکر دی استدراج درجه په درجه پروي پروي دلته سفیان ابن عینه وی چې الله پاک دا کوي سنسترجهم من اصل علم سره مکه استدراج و ننسیهمون شکر او بیا سأصبغ علیهم النعم نعمتونه ورکړم او شکرې به هېر کړم درجه پړوي ته وي استدراج مې پړوي خېجو ما کفر کې اوچتو او دلته نقل کوي حدیث اذا رأيت الله يعطي العبد في الدنيا ومقيم الاماس یو سره اخلاق کې ادا کې کې سودونه کې جوار کې الله ولا ورقي په انه استدراج ثم ترى بیا حسن مکر بالقوم ورب الكعبه تدبیر سره کا قوم سره طرف د کار نه او تو حاجتهم ثم خذ حاجتهم خرشو بیا ونیش بس دا د الله یو عادت دی چې یو سړی د الله د احکام خلاف کوي او الله وتعالى کوي فرعون سره کول نمرود سره کول بل سره کول او دین د قشنګ روان دی دی کفار سره چکه ټول حتی اذا پرهو ما اوتو چې خوشاله شي پر حبطت هغه خوشالتیا تکبرا پاغ نعمتونو کې شي اخذناهم بغتنا غانه منسو فإذا هم رسول دا غهنه دی نا امید دی در الله رحمت الله د قران د سوره اعراف او د سوره انعام معلومیږي د الله عادت ده اول چې کوم وخت پیغمبران راشي او دی وی غلط الله تکلیف راولي اخذناهم بالبأساء والضراء بدی بخشي چې ونشي نو الله دا دل طرف راولي چې بیا عذاب راولي دلته ګوره اعراب کې به هم راشي التم دغسی مضمون دی او تقریبا دا دی او دابر اصل جړ اسماعي او دابر اصل قطع الله دابر اصل کټ شو جړ د قوم کا ظالم او حمد دی الله لرا چې مربي د مخلوقات على ما جرى عليه من النكال والاهلاك هذا الله حمد دی چې الله عذاب راوستو دنا فرمانانو چې زمکه خالص شوا دنا کار واقعو د دینه د اعمال خبيثونه لوی نعمت دی پکار د الله حمد ویل شي د دې په هغه تعالی تعلیم د عباده اي يحمدوه على مثل ذلك اذا حالت راشي د الله حمد وایخه چې پلان کې ظالم هم مرداد شو ډیر خوش هغه پلان کې نو چې داکې به کولی چوج الحمدلله د سهار د اشتار دغه سهار په مانځ کې په دې دویم رکعت کې خلک کوي پیغمبر خدا بکول یا الله پلان کې او پلان کې اخلاص کې یا الله پلان کې پلان کې باندې یا الله عذاب ته اولي ایو ذل نبی کریم صلی الله علیه وسلم ناس ته د مکی معظمه کې مونږ کوي ابو جهل